د دې نه علاوه په دې باندې به بیا وروسته وغږېږو چې په افغانستان کې تنسیر کم رول لري او په څه مسیر کې او په څه رفتار کې روان دی خو بیرته به راشو دا چې دوی ولې د مسلمانانو په هیوادونو کې د فعالیت ډېره دلچسپي لري تاسو د نقشې ته وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جزیره العرب کې مبعوث شو جزیره العرب چې و یوازې مکه مکه مکرمه دا څه و چې په هغه باندې د مشرکینو د دین حاکمیت وو په دینی لحاظ باندې خو دغه مشرکینو به هم يهود خپل هغه غنل خپل یو ډول استادان به غنل او د امدغه مکی خلکو به د مسیحیت زده کړې کولې د يهودیت زده کړې به کولې او په ډیرو مسایلو کې به هغه ته رجوع کول او دغه نه به پښتنه کوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خزي ام المؤمنین خدیجه الكبرى رضی الله تعالی عنها د تر زوی څه نوم دی ورقه بن نوفل د کوم ځای وو د مکی وو او د ویلوی کورنۍ سړی وو مشر سپینګری وو هغه په کوم دین مذهب باندې وو مسیحیت باندې په مکه کې دینه مسیحي تر ټولو مخور مشر سره کې مسیحي او بیا چې کله د مسلمانانو سره د دوی د مشرکینو جنگ او جنجال راغی نو بیا به يهودو ته ورتل او هغه ته به ویل چې تاسو اوس وایئ چې دا د موږ دین حق ده او که د مسلمانانو دین حق ده هغه فتوا یې له چا نه غوښتله یهودو نه غوښتله همدغه قریش ولاړل یهودو ته کېناستل او د هغوی د ملایانو نه پوښتنه کول چې تاسو اوس موږ ته فتوا راکړئ چې دا د موږ دین حق ده که د هغوی دین حق ده چې مسلمانانو دین حق ده نو رجوع به یا مسیحیانو ته کوله یا به يهوديانو ته کوله نو د خپل جزيره العرب دغه منځ مرکز هم د مکه مکرمه هم د اغن خلاص نه و د يهودیت او د مسیحیت نه دوم ته متاثر و مدینه منوره خو و د يهودانو ال د خو د يهودو حاکمیت ور باندې په اقتصادي لحاظ هم يهود وو او په معنوي لحاظ باندې هم يهود وو او سو خزرج دوی ټول خو اعتقاد درلود ځکه په دوی کې علما او دوی ته به اهل کتاب ویلي د الهي کتاب پیروان به ورته ویلي د عراق طرف ته د حیره سیمه طرف ته دلته هم مسیحیت وو شام خو ټول په خپل مسیحیت وو ځکه شام د ترکیه سره نه خته وو دا ترکیه ده او دا شام ده په شام کې د مسیحیت مرکز وو او تاسو په سیرت کې لوستلی وي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړکتوب کې د خپل تر سره د شام خواته سفر وکاو د تجارت سفر په لار کې د چا چا سره مخ شول د راهبانو سره دغه څنګه دغه راهب بحیرا راهب سره مخ شو او هغه ورته توصیه وکړه چې دا د سړی دی د بارکه تاسو پام کوئ نو شام د مسیحیانو هیوادو دغه ته یمن خواته چرشي په یمن کې هم يهودان او هم مسیحیان وو يهودان ته ختم شوی وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ډېر لږ پاتې وو مسیحیان ځکه په کې ډېر وو چې تاسو د یمن وګورئ او د یمن سره دغه تنګه څه نومې ده باب المندب او دې خواته دغه څه ده دغه اریتریا ده چې دا نن نن زمانه کې ورته اریتریا وایي په زمانه کې ورته حبشه ویلې په حبشه کې دلته کم پادشاه وو نجاشي وو نجاشي په کوم مذهب باندې وو مسیحیت باندې وو نو دغه مسیحیت د حبشې نه د دغه تنګي له لارې نه یمن ته راغلی و یمن هم مسیحي شوی و جزیرة العرب کې دلته مسیحیت و په دې ځای کې مسیحیت و په مدینه منوره کې یهودیت و په شام کې مسیحیت و مصر او اسکندریه دا خو د مسیحیانو مذهبي مرکز دی دغه غاړه کې لیبیا ده که تونس ده که الجزایر ده که مراکش ده دغه سیمه ټوله که دې خواته چاد ده که سودان ده دا سیمه ټوله شوه مسیحیت نیولې وه په هغه زمانه کې نو اسلام دغه ټولې سیمې د مسیحیت نه ونیولې فتح یې کړې او د دغه سیمې خلک یې مسلمانان کړل تر هغې وروسته د شام خلک او د شام نه وروسته بیا د ترکیې خلک دا یې مسلمانان کړل چې دا نن ترکیه ده په هغه وخت کې قسطنطنیه نومې ده دا مسلمانان کړل او تر هغه اخواته بیا د خواته چې راځي د قزوین خواته یا بحر خزر خواته ارمنیان ارمنیانو ته اسلام ور ورسېده او د هغوی د لارې نه بیا اسلام د ارمنستان نه هم اخواته ګرجستان نوم به تاسو اورېدلی ابخاز یا به اورېدلی په دې سیمه ته اسلام ورغی ګرجستان چې د نن ورځ د هغه سره د آذربایجان سره هم سرحد ده الته هم اسلام ورسید نو دا سیمه هم اسلام ونیول د مسیحیت نه دا سیمه هم اسلام ونیول د مسیحیت نه اسپانیا هم چې هغه وخت مسلمانانو اندلس کړه د اسلام له مسیحیت نه ونیوله دغه مسیحیان چې دا نن ورځ د تنصیر هغه شروع کړی دوی وایي چې موږ بل اسلام نه دغه سیمه بیرته نیسو ځکه دا له موږ نه نیولې دي نو موږ به بیرته تنه نیسو دلته خلک مسیحیان مسلمان کړي دي موږ به دې سیمه مسلمانان بیرته مسیحیان کوو ځکه د مسلمانانو سره دښمنی ډیره کلکه ده او خپل ټول وسایل خپل ټول خپل ټول توجه د مسلمانانو د هوادونو ته کوي په عین وخت کې دوی عیسایان هغه هندستانیان هم غواړي هندوان هم غواړي چې هغه کی مسیحیان کی چینایان هم غواړي چې مسیحیان کی او په دې منځنۍ افریقا کې دلته بت پرستان دي دا هم غواړي چې مسیحیان کی دلته په شرقي اسیا کې کاغه جاپانیان دي کاغه ویتنامیان دي کاغه لاوسیان دي کاغه فلیپینیان دي او کاغه د نور سیمو خلک دي د بودایي سیمه چې څومره ده د دې سیمې خلک هم دوی ځینې عیسائی کړي دي او ځینې نورې دا د اوس کار باندې روان دی په جنوبي کوریا کې تر ټولو لوی مرکز د مسیحیت دی او د افغانستان چې څومره د مخکې مسیحیان راغلي وو مبشرین یا عیسائی مبلغین هغه کوم ځای وو د کوریا وو ځکه کوریا د امریکا یو بل اړه ده په شرقي اسیا کې د اسیا په شرق کې کوریا یو بل اړه ده د ځای کې نو دوی ځکه د مسلمانانو خواته ډیره توجه کوي دوی وایي چې موږ د مسلمانانو نه خپل انتقام واخلو او امدغه انتقام ته الله هم اشاره کړې الله تعالی فرمایي په قران کریم کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لن په عربي ژبه کې د نفي او د تأبید د پاره ده نفي معنا ده چې یو کار ته نفي کوي وایي چې دا به نه کیږي دا به نه کیږي دغه لپاره لن راولي خو که د لن په ځای باندې لا ووایي لا لا هم همدغه معنا ورکوي خو په لا کې معنا دا ده چې دا اوس دا کار نه کیږي او په لن کې معنا دا ده چې هیڅ کله به ونه شي ابدا قطعا به ونشي لن دومره مضبوط ټکی ده نو الله فرمایي چې ولن ترضى هیڅ کله به راضي نشي د تاسې نه عنك يا رسول الله د تانا د تا د امتنا اليهود ولا النصارى نه يهودان او نه نصارى حتى تر هغه پورې تتبع ملتهم تر څو چې ته د دوی دین ومنې تر څو چې د دوی دین د منلای نه وي تر هغې درنه نه راضي کېږي دا د الله فیصله ده د الله وینا ده الله فرمایي چې یهود او نصارا تر هغې پورې د تاسې نه نه خوشحالېږي نه راضي کېږي تاسې ورته سم خلک نه ښکارئ سوله در سره نه کوي په کراره نه کینی تاسې په کراره نه پرېږدي تر څو پورې مې چې د دوی دین نه یې منلی دا د الله وینا ده د دې الله مخلوق دی الله پیدا کړی الله د دې د زړونو نه خبر ده الله موږ ته دا پیغام راکړي چې دوی د تاسو نه تر هغه نه راضي کیږي تر څو پورې چې تاسو کافر شوی نه یاست او اسلام هم نه پری او په بل آیت کې الله فرمایي ولا يزالون يقاتلونكم دوی به همیشه وي چې تاسو سره به جګړه کوي همیشه به وي ولا يزالون يقاتلونكم دی بلاغت علما وایي چې د دې د لا یزال ټکی چې فعل مضارع باندې ور داخل شي نو هغه یو تجدد استمراری افاده کوي یعنی د هر وخت لپاره به دوی نوې نوې جګړه پیل کوي جګړه به روانه وي خو شکلونه به بدلیږي هر وخت به دوی یو نوې جګړه شروع کړې وي په نوې شکل کې به روانې در سره کله په استعمار په شکل کې کله د استشراق په شکل کې کله د تنصیر په شکل کې کله د انجوګانو د مؤسساتو په شکل کې کله د فوز په شکل کې کله د رشوتونو په شکل کې کله د مکتبونو د تعلیم په شکل کې کله په تاسو باندې د ولګي د مسلطولو په شکل کې په یو نه یو ډول باندې دوی به د تاسو په خلاف همیشه جګړه کوي دا د الله وینا ده ولا یزالون دوی به همیشه وي یقاتلونکم چې د تاسو سره به قتال کوي جګړه به کوي حتی يردوکم تر دې چې تاسو راوګرځول اسلام نه مرتدم کی عن دینکم تاسو د دین نه د اسلام نه تاسو راوګرځوي ان استطاعوا کدی وکولای شي یعنی همیشه به دوی په دې کوشش کوي چې مسلمانان د اسلام نه وباسي دا دی الله وینا ده او دوی هم نه پټوي دوی هم وایي بس دا سیمه د منګه وه دا به بیرته د منګه کیږي نو ګور دې مطابقت ته وګورئ چې الله هم وایي چې تاسو دوی نه پرېږدي تر څو چې په اسلام یاستئ او دوی هم وایي چې دا سیمه مونږ نه پرېږدو ځکه دا د مونږ خپله وه د دې سیمې خلک د بیرته مغه دین ومني چې هغه د مونږ وو دا د منګه دین د دادی ومني بیا پرېږدو کنه تر هغه وخت به بمبارونه هم یو مشکلات به وي د خبر باندې ورسره راځو چې په اسلامي ملکونو کې دوی د کوم کوم لارو ناراضي او څنګه کار کوي نو د کامیابی راز د دوی په څه شي کې ده ولې دوی کامیاب دي هر خواته ورځي مسیحیت ګوري دلته ما تاسو ویل چې په فلسطین کې او په دونه ځای کې دوی دا ټول اروپا ونیوله مسیحي یې کړه ټوله روسیه یې ونیوله مسیحي یې کړه ټوله امریکا یې ونیوله مسیحي یې کړه او افریقا یې زیاته برخه واخیستله مسیحي یې کړه او په شرق کې دلته لوی لوی منځنۍ منځني ختیځ کې لوی لوی اډې لوی لوی ځایونه واخیستل مسیحي کړه شرقي اسیا یې واخیستله دا یې مسیحي کړه استرلیا دوی ورته راوکړو چې دلته یې مسیحي کړه او په دنیا باندې د مسیحیت داسې یو جال خور کړی چې هیڅوک ترې نه خلاص نه دی دا کامیابی د دوی په څه شي کې ده کامیابی د دوی په دریو ټکو کې ده اول ټکی چې د دوی هغه پلانینګ ده برنامه ریزي دوی هیڅ چیرې یو ځای ته داسې بې برنامې بې پروګرام بې ترتیب نه ورځي د سلو کلو پروګرام هم دی یو ځای د پاره جوړوي د پنځوسم جوړوي د شلم جوړوي د یو کالم جوړوي د یوې میاشتې هم جوړوي چې هر چیرې ورځي دوی په تنسیق باندې یو بل سره په هماهنګۍ باندې ورځي یو کار یو روپۍ هم دوی به برنامه او به هدف نه مصرفوي د موږ غوندې نه دي چې بس د دې خواته کار شروع کړی هغه خواته شروع کړی زه له ده نه خبر نه یم دی له ما نه خبر نه ده هغه بیا له بل نه خبر نه ده بلکې یو بل سره لګیا یو چاته کافر وایو چاته بې مذهبه وایو چاته بې دینه وایو صوفیان هم د سیفیانو سره وران دي سیفان هم د صوفیانو سره وران دي نه دوی ټول سره مشترک دي په بین المللي یو نړیواله ټولنه لري دوی د تبشیر چې څونه مسیحي کلیساوي دي دا ټول په خپل منځ کې مسیحي غلري ټولنه لري بین المللي او کوششونه یې الته منظم کیږي بیا د ارچا ساحه ټاکل کیږي الته نفر ټاکل کیږي دغه لپاره بودیجه تشکیلیږي بیا دغه لپاره مدته تعینېږي بیا چې پغه کې مشکلات راشي چې پغه مدته کې خپل هدف ته نه رسیږي پغه کې بیا دوی توسعه راولي نو کارونه د دوی ټول د برنامه مطابق د پروګرام مطابق او د ترتیب مطابق روان دي دا څه نه ده چې بس نن د چلنه ولغوله بیرته راغله مخلاصه کیسه ختمه شو یا پرون جهاد کړو نن نه کوم ختم شو بس نه د من کارونه غیر منظم غیر مرتب دي یو بل سره هماهنګ نه یو د دې کارونه په ټوله دنیا کې هماهنګ دي او هماهنګي او ترتیب داسې یو شی ده چې دا انسان په خپل د کامیابی خواته بیایي مثلا زه تاسو یو مثال وایم که زه اوس وغواړم چې راځه ځان ته یو کور جوړ کړی وای نن هم وایم یار چې یو ښه کور مې جوړ کړی وای ځان ته او کال ته بیا وایم چې یار یو ښه کور مې جوړ کړی یو ښه باغ ګوټه مې پکې وای بل کال ته بیا چې یار چې یو ښه کور مې جوړ کړی وای بچیان مې پکې خاص وده اوسېدل یار چې یو کور مې درلودی بیخي به بېغه د کرایو مشکلات نه به خلاص وم په دې باندې به زه کور جوړ کړی شم نه په دې کور نه جوړېږي اوس بل ځل زه د کور جوړولو ترتیب جوړوم زه باید ځان ته کور جوړ کړم کور څنګه جوړ کړم پیسې نه لرم یار غفلانه یاجي صاحب خو ډېر نیک سړی ده د دې نه یو څو روپۍ په پور واخلم یو څو روپۍ ته نه په پور واخلم اپا غي باندې د مدته مو چاري سره ته خو لا ډېر درکړې دي او ته ماته یو څو روپۍ په پور باندې راکړه چېرې زه الته ځم ته یو جریب زمکه ور باندې اخلم الله به راکې در به کوم دی حاجي صاحب ما باندې اعتماد ده بالکل حاجي صاحب ته ورغلم دی حاجي صاحب نه زه مثلا 50000 یو لک روپۍ مې ته واخیستې هلته مې یو جری پټه باندې واخیسته پټه به داسې ځای کې پلان ترتیب مې دا چې دا د سړک په غاړه باندې یو ځای اخلم سړک په غاړه مې چې واخیسته هلته مې زه اوس کور کې نه ځم اوس ترکاري به کې کرم روانې اوبه لري کاریز ورته را روان دی ترکاري سرک ته پاسان را وباسم کلی ته نږدې ده درې څلور پنځه کاله په هغه کې ترکاري کرم هغه ترکاري ما ته دونه پیسې کوي چې د حاجي صاحب پیسې پنځه کاله بعد بېرته ورکوم چې د حاجي صاحب پیسې مې پنځه کاله بعد بېرته ورکړې اوس چې ماشاءالله دا خو دا زما دپاره ځمکه راته مفته پاتې شوه ا چې مفته پاتې شو د دې لپاره بل پلان څنګه سنجوم اخا دا کوټه به څنګه جوړوم دا پیسې د دې لپاره به څنګه کوم زم چې یاره دا د مځکه ما په داس ځای کې د پلان په نتیجه کې مې اخیزې چې دې دا سطح ډیره جګه ده نو اوس زه یو چاته چې والا کړه تا خو یو بل کاروبار ده بس ته خشمالان راول دا ما پټه به ټیټ کې بس تاسو زه د 2 لک روپۍ باندې د خاور درکوم ته کې خشمالي وکړه دا خاور به ته خرڅه کې خسته به دي شي داش به دي شي حساب کتاب به شي زمکه خو نه وړه زمکه خو ماته پاتې ده هغه یو کال به کې کار وکاو د درې کال د درې لک روپۍ هغه پکې نقد کړی یو لکه ماته راکړي زمکه خو یې نه وړه کنه زمکه یې وړه پاتې شو ا دې خاور وړل نه ماته تاوان شو که ګټه شو ګټه شو چې نه وړي بس زکه لګ راټیټ شو هغه بیرته شان مان پکې را پیدا کیو شی بیرته جوړي استه زکه له شروع نه ما جګز مکه اخیسته و پلان مې درلوده داسې نو چې پلان مې درلود هغه پیسې راته پیدا شوې هغه پیسو باندې زه ځان لپاره ځمکه جوړوم کور جوړولی شم نو دغه ډول پلان چې شروع نه زه ولرم په هغه کې عملی قدمونه او چتولی شم او که به پلان روان منو لس کاله بم وایم چې یو کور مې درلودی شل کاله بعد بم دی یو کور خاون نشم د منګه مسلمانانو کارونه او کوششونه بس دغه به پلان او به ترتیب دي دوی یو روپۍ هم بې پلان نه مصرف کوي دا د کامیابی اول راز ده دویم راز یا دویم شی چې د دوی د کامیابی راز په کې نغښتي هغه د دوی صبر ده صبر صبر او حوصله ډیرو لرو لرو ځایونو ته غرونو ته د جهاد په وخت کې به د غربي مؤسساتو نرسان انجونې او ډاکټران د پاکستان نه نورستان ته راتلل د پاکستان نه به بدخشان ته راتلل د پاکستان نه به بامیانو ته راتلل تخار ته به راتلل فاریاب ته به تلل او هغه وخت تاسو ته معلومه وي چې لارې د موټرو نه وي یا به پیاده تلل یا به په اسونو باندې یا په وخانو باندې یا به په یو میاشت دوه میاشتو کې هلته کل نن یو کلی کې سبا بل کلی کې بل ورځ بل کلی کې هلته به سفرونه کول پیغله پیغله نجونه یې صبر کوي د کور نه لري د مور نه لري د ورور نه لري د خپل بوای فرند نه لري راځي بس چېرته په یو لرې وطن کې څو څو کاله تېروي څو څو میاشتې تېروي او دا نه وایي چې دا کار دې موږ بس نه نه وکم دونه د نور بس په سلګونو کلونه دوی لګیا وي لګیا وي لګیا وي لګیا وي لګیا وي ستومانه کېږي نه صبر پکې ډېر دی دا دونه دنیا دوی نیولې د ټول په صبر باندې نیولې الهي نصرت ور سره ملګری نه دی ځکه الله باطل سره مرسته نه کوي باطل په حق باندې مسلط کوي اول دوی پلان دی په پلان کې د دوی ډېر شیان دي هر څه لپاره پلان جوړوي د حاکمانو د تابع کولو لپاره پلان جوړوي د حکومتونو د پرځولو لپاره پلان جوړوي اقتصادي پلانونه جوړوي تعلیمي پلانونه جوړوي ډېر شیان د هر څه لپاره پلان جوړوي دویم پکې د دوی صبر ده صبر او دریم شی پکې د دعوت لپاره یو نصاب او استراتیژي ده دوی دعوت داسې نه کوي چې د خلکو نفرتونه ځان ته راوپاروي بلکې چې هر چیرته تللی وي په داسې یو ډول باندې خلک ځان ته را دعوت کوي چې اوله د خلکو باید له دوی سره مینه پیدا شي هلته یو کلینیک جوړ کړي هلته یو شفاخانه جوړه کی هلته د مسکینانو ته غلې ورورسوي واورو کې لارې ورته خلاصې کی داسې کارونه وکوي کلینیک جوړ کی یو د زخمیانو لپاره ایمرجنسي هسپتال جوړ کی شفاخانه جوړ کی داسې کارونه وکوي چې د هغو خلکو اعتماد په ځان باندې قائم کی او د هغوی له زړونو نه دا خبره وباسي چې موږ پردي یو او منګه دښمن یو دی دوی نه بلکې دا ورته وانمود کی بلکې په عمل نه ورته ثابته کی چې موږ تاسو دوستان ولې دي سختي مشکلات ورځ کې موږ تاسو سره نه وو دا اوس در سره نه یو چیرې دا مسلمان دي چیرې دا عرب دي چیرې دا شیخ دي چیرې دا بزرګ دي چیرې دا فلانه صاحب دي بس هم دا موږ چې پرون هم در سره ونن هم در سره یو نو دوی د دعوت لپاره یو ستراتیژي لري یو تګلار لري او هغه په مراحل باندې ولاړه ده اوله مرحله دا ده چې د خلکو له زړونو نه خپل نفرت وباسي دویمه مرحله دا ده چې د هغوی اعتماد په ځان باندې قایم کړي درېیمه مرحله دا ده چې دوی په خپل الته خلکو ته مخاطب نشي بلکې د سیمې خلک ورته راورځي او هغوی راپورته شي دا کار انجام کړي ځکه د دوی مشران وایي وایي چې ونه غوڅوي نو د ونې په یو شاخ به یې غوڅوي چې ونه غوڅوي د ونې یو شاخ به راواخلي هغه به تبرګي ته ورواچوي بیا به د هغې وروسته دا ونه غوڅوي چې تر څو په تبرګي کې د ونې شاخ نه وي هغه ونه نه را پریوزي دوی وایي چې مسلمانان به په درېیمه مرحله کې مسلمانان به د اسلام نه وباسي هغه کې به معتمد کسان جوړ کړي په مختلفو طریقو باندې او بیا به هغه ته دا وسایل په لاس ورکړي چې هغه په خپل ملت کې په خپل کار وکړي د اسلام نه وباسي کاری وسایل د کامیابی د خو رازو د خورولو وسایل د دوی چې د تنسیر د خورولو یا د خپل دعوت او حرکت د خورولو وسایل څه دي په دې کې دوه ډول دي یو هغه مساعد یا کومکی وسایل دي چې د دوی سره کومک کوي پکې یو هغه دي چې دوی په خپل په قصدي تور باندې په کار اچي هغه چې کومک ور سره کوي هغه درې شیان دي یو د فقر لوګه نیستی دویم د جهل ناپوهي او دریم ده مرزونه دوی د دنیا په هغه سیمو کې ښه کار کولای شي چې الته دا درې شیان موجود وي یو الته څه شی موجود وي نیستی موجود وي چې نیستی موجود وي چې زه له لوږې مرم ما ساړه کیږي بچیان مې کنګل کیږي چې چې مسیحای ته چې يهودای چې خپل ابلیس راشي هم زه مخه تورجګیږم او چې بس د بچیانو په خاطر باندې یو څه کوم ځکه نیستی لوګه فقر دا ډېر سخت شی دی دې تحمل څوک نشي کولای ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کاد الفقر ان يكون كفرا نږدې ده چې فقر کفر شي یعنی د فقیرۍ په سبب باندې خلک کافر شي دوی د دنیا په داسې ځایونو کې کوشش کوي چې هلته ورشي چې هلته فقر او نیستی موجوده وي او که بل فرض موجوده نه وي نو هلته باید موجوده کړي هلته باید جنګونه راولاړ کړي اختلافات حکومتونه راوپرځوي قومونه یې د بل په خلاف راپورته کړي چې بې امنیتي خوره شي چې بې امنیتي خوره شي زراعت به نه کېږي چې زراعت ونه شو اقتصاد به نه وي صنعت به نه وي فابریکې به نه وي او چې خلک په جنګونو باندې اخته شي بندونه به وران شي کاریزونه به وچ شي ویالې به ډکې شي تجارتي لارې به بندې شي زړونه به یو د بل لپاره ونړوي نو فقر به راشي چې په کوم ځای کې فقر نه وي هلته باید دوی فقر راولي د فقر د راوستلو عوامل برابر کړي دا یو دویم مرض مرضونه چې کوم ځای کې ډېر وي لوی لوی وباګانې وي یا د جزام ناروغي وي یا مثلا نور د نسناس ناروغي وي یا نور لوی لوی ناروغیان وي د دوی لپاره د غذای حکومتونه ناتوان وي چې خلکو ته واکسین ورسوي یا دوا ورسوي هغه فورا اپیل کوي غرب ته اته غرب ته اپیل وکوي غرب به خپل موسسه ورته راولېږي خپل موسسه ورته راولېږي هغه به الته هم خلکو ته دوا ورکوي او هم بیا خپل دعوت چلوي او دریم دوی داسې ځایونو ته ځي چې هلته ناپوهي جهل زیات وي پکې بېسوادي پکې زیاته وي بېسوادي چې په کوم ځای کې زیاته وي هلته دوی ډېر کوشش کوي شور روان چې داسې غرنۍ علاقې وي یا صحرایي علاقې وي یا ځنګلي علاقې وي هلته دوی ډېر کوشش کوي چې ځان ور ورسوي ځکه چې هلته خلک د دوی په مقصدونو او په اهدافو باندې نه پوهېږي د دوی د کارونو تر شا چې کوم پټ نغښتي مقاصد دی په هغه باندې خلک نه پیږي چې کته هر څور ته وای چې دای تا دښمن دی او نه الته کارګر راته تازه کوي دی لار راته وروي حرفي کورسونه د الکانو لپاره د جنونو لپاره برابروي نو زه د تا څنګه ومنم چې ته وای دا دښمن دی ځکه هغه په دې نه پوهېږي چې د تر شا نور شیان پراته دي هلته په خلکو کې دیني شعور او تاریخي معلومات او د مستقبل په اړه باندې اټکل او تخمین دا نشته ده یا کمزورې دی دا درې هغه وسایل دي یا هغه عوامل دي مساعد یا کومکی عوامل دي چې د دوی سره مرسته کوي چې دوی خپل دعوت ال تخپور کی اول څه شي دی فقر دویم څه شي دی جهل دریم څه شي دی مرض کچیرته دا شیان په کوم ځای کې نه الته بعد دوی را پیدا کی الته بعد را پیدا کی که هیواد کې علم وي پوهنتونونه وي مدرسې وي علما وي باید دوی هلته جنګ مسلط کړي چې پوهنتونونه بند شي تعلیمي ادارې بند شي تحقیقي مراکز بند شي پوهان کډه وکړي لاړ شي اروپا ته بل ځای ته وتښتي روسیې ته لاړ شي علما کډه وکړي مذهبي اختلافات په خلکو کې خپاره کړي یو په بل باندې اعتماد ونه کوي دې ملا خبره نه منم د فلانه دی دغه ملا نه منم هغه د ابستانه دی د بل ملا نه منم ځکه هغه د فلاني ملا نه ذکر کړی ده نو دا مشکلات په خلکو کې را پیدا کی خلک په خپل د علم نه تخته کوي په ځای چې ملا ته ورشي د ملا نه تختی وي د ملا کې خپلانه جنجال دی دغه ډول به اعتمادیان را پیدا کول په خلکو کې ترڅو په خلکو کې قصدا جهل راشي ناپوهي ورکې راشي خلک دی پوه نه دی روحاني نه دی عالم نه دی مربي نه د دونه وتختی کینه ور سره وساتي کینه وتختی دا هغه طبيعي عوامل دي اوس هغه وسایل چې دوی په کار اچوي هغه څه شي دي کوم وسایل چې دوی په کار اچوي په هغه کې تر ټولو لوی طب او طبابت ده یا طبي خدمات دي کلینیکونه دي شفاخاني دي سور صلیب دی د ته ورته نور په زرګونو زرګونو طبي کارونه او طبي خدمتونه دي چې د غیر لار نه د خپل پیغام خلکو ته رسوي دویم په هغې کې میډیا ده تلویزیونونه دي رادیوګانې دي اخبارونه دي مجلې دي نور د ټولنیزو رسنیو وسایل دي انټرنیټ ته تر هغه وروسته دریم شي چې هغه تعلیم دی تعلیم پوهنتونونه جوړول مکتبونه جوړول لیسې جوړول کورسونه جوړول په یو وخت کې ما د پیښور په ښار کې د نن نه تقریبا ولس اتلس کاله مخکې چې ځالته وم ما یو اټکل غوندې شمیره را جوړه کړه یوازې د پیښور د ښار په منځ او شاوخوا ځایونو کې تر زرو د انګلیسي ژبې تر زرو کورسونو زیات یوازې د افغانانو لپاره ما په هغه وخت تعجب کاوه چې دا دونه ډېر کورسونه او یوازې د ژبې د زده کړې لپاره ولې پکې چېرته نور غټ غټ د نورو شیانو علمي کورسونه نشته ده د نورو شیانو کورسونه ولې نشته چې یوازې د ژبې کورسونه زه په دې نه پوهېدم چې دوی به وخت به په زرګونو ترجمانان پکارېږي اوس راته معلومه شوه چې دوی خو ترجمانانو ته ضرورت درلوده چې د هر ګروپ سره باید یو دوه ترجمانان رواني او په هر دفتر کې یو دوه ترجمانې نجونې او ښځې دا موجودې وي دوی خو ترجمانانو ته ضرورت ګور دی دا د پلانینګ کار دی که دوی بې ترجمانۍ راغلي وای کسان ورسره نه وای نو بیا به په خبرو چا پوه کول چا به رهنمایي کول او دغه زرو کورسونه هر یو به 200 300 400 500 متعلمین درلودل په غیر اختیاري ډول باندې موږ د دوی په منګولو کې ورلوېدلې وو مکتبونه ورته پریخي وو لیسې ورته پریخي وي هله کورس وایو صحیح دی چې هغه یو مفید شی و خو اوس دغه فایده د چا په ترازي کې ولوېده هغه چې زده کړه د چا سره ودرېدل د چا دفترونه په ودان شول د چا ګروپونه ور باندې ودان شول چاته لارې ور وخو دي د چا په صف کې ودرېدل دا بیا شل کال وروسته معلومه شوه تعلیم د دوی د وسایلو نه ده دی غواړي ابتدایي مکتبونه لیسې پوهنتونونه تحقیقي مراکز علمي مراکز علمي غونډې دا شیان جوړ کړي او د دې لارې نه د خلکو اعتماد په ځان باندې جوړ کړي او بیا په نصاب کې داسې شیان راولي چې هغه د دوی نظریات او د دوی عقیده خلکو ته په لاشعوري ډول باندې وروپېژني څوک پې پوه نه شي خو دی بیا د مسیحیت سره آشنا شوی وي له مسلمانانو سره د تعامل پړاوونه یا مراحل څه شي درې دي اوله دوی کوشش کوي چې مسلمان له اسلام نه وباسي او مسیحي دویم دویمه مرحله دا ده چې کله اسلام نه و نه وځي او مسیحي نشي ها که مسیحي نشي نو له اسلام نه خو دی وځي خیر په اسلام کې پاتې نشي په اسلام کې پاتې نشي خیر ده که مسیحي هم نشو درېیمه مرحله یې دا ده چې که دا هم ونه شو او له اسلام نه نه وته په اسلام کې د خراب کړی شي نن دې هم د مسلمان وي مسلمانانو په کلي کې د موسیږي امغلته د بې دینه کړی شي د افغانستان خلک موږ تاسو اوس وینو په دې هیواد کې هغه ټینګ مذهبي خلک دي هغه نه مسیحیت ورسره مني نه له اسلام نه وځي هندویزم ورسره مني یا مثلا بل کفر سره مني بلکې په خپل دین باندې په هر حالت کې ولاړ دي هغه چې کمونستان هم ځان ته مسلمان ویلې کمونستان هم ځان ته مسلمانان ویلې اچھا دا اوس سره ولاړ دي دوی هم ځان ته مسلمانان وایي د اسلام نه په هیڅ حالت کې وتلو ته راضي نه دي خو نور وسایل داسې را برابر کړل داسې تلویزیونونه داسې چینلونه داسې د فحاشۍ مرکزونه داسې نور د لهو العب هغه وسایل په اسلام کې خلک له اسلام نه واړول په نامه مسلمان خو نور چې د مانځه وخت شي نه پورته کېږي ځکه هلته ډرامه روانه ده که نه اته ډرامه روانه ده نرمانځه د پاره ډرامه او کله نا کله خدا سره چې ملاس وخت ورته بدل کړي په دې وخت کې ډرامه د زم ګورم خیر ده پس مونږ کو تراوی بل ګوسته وکړو په اسلام کې ملایم خراب ک میایم خراب ک اجیم خراب ک مجاهدم خراب ک پیرم خراب ک حضرتم خراب ک او شیخم خراب ک صوفیم خراب ک ټول په اسلام کې خراب کړل دا درېمه مرحله ده